بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د علم تجوید په ابتدا کې د لسو خبرو پیجندل ضروری او لازمی دي اوله خبره تعریف د علم تجوید تعریف دي ته وایي چې د علم تجوید په پیجندې شي نو علم تجوید څه ته وایي دې ته وایي تعریف دویمه خبره اب ورسره ورسره ان شاء الله ذکر کو نو اوله خبره د تجوید تعریف مونږ چې د کوم شي تعریف کو د کوم شي وضاحت چې کو نو یو بوایو لغتن او بل بوایو اس اصطلاحا لغتن معنا څه ده او اصطلاحا معنا څه ده یو ګوره علما د لغت دي علما د لغت هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغوی د عربی د هر یو ټکی خپل معنا کړي کتابونه پلي کړي لکه د الحمد خپل معنا څه ده رب خپل معنا څه ده عالمین خپل معنا څه ده رحمان خپل معنا څه ده تاسو د یو یو لفظ معنا یې کړی دي ته وی علما د لغت نو د دینه چې کومه معنا مونږ راخلو د یو ټکی نو مونږ به وایو د دې ټکی لغوي معنا دا ده یعنی د لغت علما یې دا معنا کړی دویم د یو کلمې معنا بیا علماو استعمال کړي عامو که فقهاو استعمال کړي نو موږ به وایو دا د فقهاو اصطلاح ده اصطلاح معنا ته استعمالي ده که نحوی والا استعمال کړي صرف والا تجوید والا تفسیر والا نو د هر فن والا خپل خپل اصطلاحګانی یعنی خپل خپل وضاحتونه دی یو کلمه نو موږ په تجوید کې اکثر وایو چې دا لغوي معنی دا ده او اصطلاحي دا ده لغوي معنی علما او د لغت دی باره کې سویلی او اصطلاحي معنی علما او د تجوید د دی باره کې سویلی په جبه کې د تجوید څه معنا ده نو تاغي تعریف خکل او لند او مختصر هو اداء كاداء الرسول صلی الله علیه وسلم دا داسې ادا کول دي لکه څنګه چې د الله پیغمبر قران کریم ادا کړي دا یو خبره شو د تجوید متعلق چې تجوید تاسو په جند چې لغت کې څه توي او اصطلاح کې څه توي دویمه خبره دا ده دا تجوید د څه د پاره کیږي موضوع څه د میم واو ضاد واو عین موضوع د هر یو علم د پاره موضوع وي او د موضوع معنا دا ده چې دا علم د څه د پاره جوړ شوی لکه ډاکټری د نو دا څه د پاره جوړ شوی نو دا غي موضوع څه ده بدن د انسان ټوله ډاکټري دې لپاره جوړه شوې چې د انسان بدن ته به څنګه راحت ملاويږي دارنګي تجوید دی نو د تجوید موضوع څه ده دا څه د لپاره جوړ شوی نو تجوید موضوع ده کلمات قرآنیه د قرآن کریم کلمات چې مونږ د قرآن کلمات صحیح وایو یو کتاب دی هدایت القاری الى تجوید کلام الباری علامه مر صوفی صاحب صاد سره داغه کتاب دی دا نور علماو کتابونه لیکلي تجوید باره کې دی وایي چې موضوع د تجوید دا کلمات د قران یعنی صرف په تجوید کې به د قران کریم کلمات ویل کیږي نه په تجوید کې عام خبرې کول شي چا چې ویلي چې تجوید کې به احادیث وي نو دا خبره علما او خو خکړې نه ده دا قول صحیح نه ده تجوید کې به صرف قران وي باقی تجوید نه مراد یعنی ټول احکامات تی غنه ده مدونه دي باقی تش الفاظ صحیح ادا کول یعنی قاف د قاف په ځای ادا کول جیم د جیم په ځای ادا کول غین غین ادا کول خا خا دا خو دا خو عربیت سکه او تجوید سکه چې پښتو کې لازمی دي نو دا معنا نه ده چې ګنې په احادیثو کې تجوید نشته یا بانک کې تجوید نشته یا عام خبرو کې تجوید نشته نو توس الفاظ خیر ده که غلط وي د حدثنا او د حدثنا فرق نشي کوله نه مقصد دا دی یو هر یو لفظ صحیح ادا کول دي نو دا په ما درته وی احادیث خو ډېر لوی خبره ده دا به په پښتو کې سم ادا کې ضالین لفظ یا ضالون لفظ مثلا په احادیثو کې رال نو بدمرو غدمت نه کو زمره چې دلته کو دا زیاتی احکامات چې کم دي دا په نورو کې په نورو علوم او نورو جبو کې نشته نه د تجوید باقی الفاظ صحیح ادا کول او ټکه داسې ادا کول چې بل ټکه ته جوړ نشي دا غوره په پښتو کې لازمي دي نو څوک دا معنا فرض نکي چې غني تجوید لازمي نه ده په احادیثو کې نو بس د احادیث ټکی چې څنګه وي وای نه دا مقصد نه ترېمه خبره فائدہ د تجوید څه ده ثمره او فائده چې تجوید څوک کی څه چل وشي نو علما کرامو ذکر کړي چې د تجوید فائده ده لکه هدایت القاری والا وای صون اللسان عن الخطأ دا جبا د غلطۍ نه بچکول فی لفظ القرآن الكریم د الله په کتاب کې چې زمونږ د ژبې د غلطۍ نه بچ شي دویم دا دی حصول سعادت الدارین په دې سره الله د دواړو د دنیا او د آخرت د کورونو کامیابی ورکړي لکه قران دی د دې فضیلت څه دی د تجوید دا څلورمه خبره شوه دا د افضل علوم نه دی ځکه تعلق د افضل کلام سره دی چې قران کریم دی علامه جزری صاحب د دې فن لوی امام دی اوی مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات چې دا خلک مخارج او صفات وپېژني چې په ښکلي طریقې سره دا ادا کړي په افصح لغت سره ځکه الله قرآن ته ویلي دي عربي مبین عربي واضحه د عربي معنا څه ده عین را با د دې معنا د فصاحت او چې سړی قران د تجوید نه خلاف وي فصاحت معنا پکې نشته نو دې ته قران ویل صحیح نه دي نو ځکه قران خو الله ربي کې را لېږلی او ربي معنا د فصاحت او ته به د فصاحت وې نو ته قران نه لولې فضیلت دا ده د قران کریم ډېر زیات فضایل دي الله پیغمبر فرمایل د الله سره خاص خلق دي الله اهل دي د الله پیغمبر ته صحابه وې دا سوق دي وي هم اهل القرآن د الله چې کوم خاص خلق دی هغه د قرآن والو دي هغه قرآن والو دي او یو کتاب د الرعایا د امام مکی صاحب کتاب د ابو محمد مکی رحمه الله هغه وی فاعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن انه كلام رب العالمين ټولو کې لوی شی چې د مؤمن په ځل کې راځي د قرآن د قدر او د عزت نه نو هغه ده چې د دې په دې ځل کې سوچو کې چې دا د الله کلام دی د بنده کلام خو نه دی نو د الله کلام ته ناسته دا د هر څه نه لوی فضیلت لري بل خبره نسبت د تجوید د نور علوم سره دا خبره ان شاء الله بیا وکړو هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين